غزوة لخم وجزام قاله اسماعیل ابن خالد یو بل غزا ده چې صحابه او هغه کړی دا غي ته وایي غزوه ذات السلاسل اتم کال له هجرت ته سلورمه خور دا جمعه دی اخر مدینه ته خبر راغی چې داسې بعضې قومونه دي لخم او جزام دا راغون شوي دي او اراده د دې ده چې په مدینه حمله کوي دا خبر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مقابله لپاره درې سوه مجاهدین هغه ولیږل او د دې مجاهدینو امیر حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه مقرر کړ چې دوی لاړل سزیتا خبر راغی چې مخالفین ډیر زیات دي نو دوی جواب رسول الله ته راولېږه چې حضرت مخالفین زیات دي او من کم یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپسې 200 کسان نور ورولېږل او د دې دورستنی 200 کسانو امیر حضرت ابو عبیده ابن جراح مقرر کړ ابو عبیده ابن جراح چې لاړو جنگ وشو نو دا اوس عجیبه دغه دی چې جنگ وشو دشمن شکست وخوړ په دې جنگ کې ابو بکر صدیق هم دی حضرت عمر هم دی خو امیر د لخر چې دی هغه عمرو عمر ابن العاص دی صحابه دا غوښتنه چې دی لغه پس مونږ زو د خلکو پسې عمرو ابن العاص وتوی نه نه بسه بس شکر دې شکست او خوړو نور واپس زېما چې درو ته واپس نه نوځي او یو خو بل خو صحابه ته دا خبره ډېره ګرانه شوه خو امیرو دغه خبره ومنله درته به راشي دویمه خبره دا وه چې د شپې یخني وه صحابه اور بلو چې اور یې بلو عمرو بن العاص انکار وکړ چې ګوره یو سړی به مور نه بلی یخني ده خلک رالل ابو حضرت عمر صاحب ته چې ته لاړ شو سفارش وکړه عمرو ابن العاص ته چې اور بل کو عمر صاحب لاړو سفارش وکړو عمرو ابن العاص ته وی په خدای قسم چې چا اور بل که چې په هغه اور کې زور واچوم دا دغه یخنی وه دریمه مسله دا و چې د شپې په امر ابن العاص باندې غسل وړیده چې غسل په وړید نو هغه یخنی ولا امبلی نشو نو تیممی او او د سار جمع وکړه دا صحابه ته ناشنا ښکارا شو دا درې کارونه وکړه او دا درې واړه کارونه صحابه ته ناشنا ښکارا شو چې واپس رالل دا درې وړه خبرې رسول الله ته بیان کړي حضرت دشمن لم شکست ورک دراته وی نور واپس مزه رسول الله وته وی ولی وی حضرت الله را لفتح را کړه یریدو په دې خبره وانه چې په دې درو کې چرته راته ناس نی دا خو د دې علاقې خلک دی او ته په دره کې ځې پاس به درته ناست دي ما وی اسې نه زمونږ ګیره ونکي وایي ښه کار دی وکړه ښه کار دی وکړه دویمه مسله وایي مونږ یې د اور بلولو نه منې کړو دا ولې وایي صاحب په جنګ کې چې دی په دشمن به روبه چې چې مونږ ډېر یو مونږ تکړه یو که ورونه هم بل کړی وي نو دشمن ته پته لګېده چې دا لږ دي ځکه هم اور بل نه که او بل چې اور بل کې نو هغه بیا چې ته اور ته ځان په ژمي کې تودی هغه توره چېرته کولی شي چې بخاری دې هم بله کړي او هغه دې او غرارې خېږي چې کمی غسل کړی وي نو مړ کېدم نو پیغمبر سم د کارونو ته سووي خو دا غزا ما درته وی اتم کال د هجرتو جمادی اخرا و سلورم خور و دا جهاد شوه دی دی توایی ذات السلاسل الک دی جنگ ته ذات السلاسل ولی وی, وی ځنې علما وی سلاسل د دغه دشمن په علاقه کې اوبه دي اوبه هغه اوبو ته سلاسل وی هغه اوبو سره دا جنگ شوی دی نو ځکه دې ته دغه وی ذات السلاسل ځنې علما وی نه دغه کم کلی چې و دې کلو ته سلاسل وی ځکه دا شو ذات السلاسل او په دې جنگ کې یو عجیب کار شوی و سلاسل جمع د سلسلتون د سلسله زغه ته وی ښه زنجیر د زنجیر دشمن عجیب کار کړی و دوو دو کسانو سره یو بل ته زنجیرونه شوړي وو خپو کې د اوږده زنځیرونو لکه تاو ده زنځیر به د بام خپو کې اچولی او ما به مچولی و چې تختونه دې کې دوو دوو کسانو سره په زنځیرونو باندې ځانونه تړلي خو دا زنځیرونه باسې اوږده و چې تختونه نو چون کې سلسله زنځیر ته وایي نو سلاسل سره لیله جمع خاوند د زنجیرونو دا درې وجې دي نو وی بابو غزوت ذات السلاسل دا لیکي که سلاسل وایه د پیل سین زور د دویم سین زیر او که سلاسل وایه د پیل سین پیخ د دویم زیر هغه کوم قومونو سره چې جنگیدلی او مسلمانان نو هغه دوه قوم وو یو ته به وی لخم او بل ته به وی جزام نو زکه دا دغه شو خ دا لخم او جزام دا دو رونو ستاسو حشوی د دوی د پلار نامه و عدی دا دو رونو و بیا د دوی نه غونډه غونډه کورانه جوړې شوی نو دا دیتا غزا دا لخم او د جزام وی قاله اسماعیل بن ابي خالد دا خبره کم مورخ کړی دا دا اسماعیل ابن ابي خالد وقال اسحاق اسحاق وی عن یزید عن عروه هغه د عروه روایت کوي ګوره دلته رالل چې ذات السلاسل مخ وی کنه زنه وی دا غچینه ده زنه معنی کوي زنجیرونه لیکن دغه وی حضرت عروه چې نه دا د دغه علاقې دا کلی نه دی دی کلو ته دغه وی سلاسل هي بلاد بلین داغه خارونه دی د بلی و عذرا د عذرا و بنی القین او د بنی القین دا غاټه قبیله ده لکه شینواری و پریده نامه د هغې ده قضاعه نو بیا په قضاعه قبیله کې بیا دغه دي ښه واړه واړه کورنۍ دي لخم او جزام او دا بلی او دا قین او دا بل حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الخزاء عن ابي عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عثمان وای چې رسول الله باسا عمرو بن العاص هغه مقرر ک حضرت عمرو بن العاص علی جیش ذات سلاسل په هغه لخکر چې هغه ذات السلاسل د ذات السلاسل چې کم جهادو او هغه د پاره کم فوج لګل کېده نو پاغه دی امیر مقرر کو خیر چې امیر په مقرر ک جنگ وشو چې واپس رالل ریاض په دې جنگ کې ما بیا ابو بکر صدیق هم عمر فاروق هم دی عبیده ابن جراح هم دی دا په عشره مبشره کې دی لیکن امیر د لخر دغه عمرو ابن العاص نو د ځان د خیال کې دارالل چې زما خیال لزه د ټولو نه بهترم او د رسول الله خوخه ما زکه زه دغه مقرر کړم امیر خیر مازان پو یو قال عمر وی فاتیته سرالم رسول الله تا فقلت ما ورتوی حضرت ای الناس کم یو د خلکو احب ډیر خوخ دی الیک تا تا حضرت په دې ټولو خلکو کې تا ته خوخ سوګ دی نو قال رسول الله وتوی عائشه عائشه لکه د هغې هغه علم او د هغې هغه اخلاق کردار عجیبه دی وی عایشه راته ډېره خوښه ده قلت ما ورته ووی نه صیبه په سړو کې قلت ما ورته ووی من الرجال په سړو کې حضرت په سړو کې د ټولو نه زیات څوک خوښ دی زما خیال چې ما ته به ووایي چې ته نو قال رسول الله راته وی ابوها د هغې پلار د عایشې پلار څوک و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه قلت نو ما ورته ووی بیا دویم نمبر ثم من بیا څوک حضرت د ابوبکر صدیق پسې د بیا دویم نمبر څوک خوښ دی نو قال رسول الله راته وی عمرو عمر دویم نمبر به میا خوخ دی عمر بیا می وته وی ورپسې بیا عثمان بیا علی مړه د سلوې سلسله بیان کړه په خلی ملاس کې خو چې بس زما خیال دی زه په ټولو کې اخیر یم عمرو بن العاص وایي فعد رجالا رسول الله اشمارل سړی چې دا مې خوښ دی او دا مې خوښ دی زما پکې سره نامه رانله فسکتو نو زه چپ شوم بس بیا مې ته نورې خبرې ونه کړې او ولی مخافت ان یجعلنی د وجه د یری د دې خبرې چې رسول الله به ما وګرځي فی آخرهم په آخر د دوی کې راته به وایي عمره ته په ټولو کې اخیری دا دستانه دا ټول صحابه ما ته خوښ دي باب ذهاب جرير الى اليمن دا باب دی د تلو د جرير یمن ته که ستاسو خیالي حضرت جرير رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته دوه ځله لېږلی دی یو ځل یې ولېږه چې جرير دا په نهم کال چې لاړ شو هغه ذوالخلصه نه ده بتخانه هغه روانه که هغه یو نیم سل کسانې ورته ورکړي دی بیا لاړل غیر وانه کړه او دا بیا د حجت الوداع چې حج شو نو حج پسې بیا رسول الله لګلې دی چې تلاړ شه یمن ته او د خپل علاقې ته دین بیان ک دین او په دې یمن کې یو دو سردارانو یو ته به وی زو کلاع او بل ته به وی زو عمر هغه دوو له خصوصي دعوت د دین ورکه چې هغه ایمان وروړي دا اهل کتاب وخه باب ذهاب جرير دا باب دې د تلو د جرير ال اليمني یمن ته دا د حجۃ الوداع نه پس لسم کال د هجرت ته چې رسول الله علیه خو چې دی بیا اوس راځي کنه رستو چې واپس راته مدینه ته رسول الله د دنیا نه تلو حدثني عبد الله بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال حضرت قيس روایت د حضرت جرير ابن عبد الله بجلی نه کوي قال دی وی كنت باليمن زوم په یمن کې رسول الله لګلم چې د خلکو ته د دین بیان وکا كنت باليمن او مزه په یمن کې رسول الله راته د دوه کسان په ګوته کړیو چې د خلکو لم دعوت ورکا فلقیت رجلین زملو شم د یو دو سړو سره من اهل الیمن چې هغه د اوسیدونکو د یمن نو د یمن یو دوه باشندګانو هغه دوه کسانو سره زه یو ځای شوم او دا دواړه سردارانو ښه زاکلا هغه یو ته به سوي زاکلا دا په یمن کې مشهور کورنۍ ده شاهي کورنۍ حمیر قبیله وته وی حمیر دا غ حمیر قبیله دی رئیس او مشرو دا لوی بلا وه ذات کلا عند ذات الکلا سره وزا امر او د زا امر سره دا هم د شاهي کورنۍ نه او زا امر دا هم د یو قوم رئیس او مشرو د دې دوو کسانو سره ملو شوم ما ولا د دین دعوت ورکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان به مې وته کو فجعلتو ز شروع شم ریاض دا زو امر نه دی دا په یمن کې يهودو نو دی به د هغوی سره ناس پاستو نو د تورات علم د الله ورکړو دا زو امر نه دی اوس ګور عجیبه سړی دی فجعلتو ز شروع شم احدثهم چې ما بیان کو هغوی ته عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف د رسول الله نه ما دې دواړو ته وی قال رسول الله قال رسول الله جناب محمد رسول الله د څه ویل دي هغه د څه ویل دي هغه د څه ویل دي دا بیان به مې وته کوو فجعلتو ز شروشم احدثهم چې ما بیان کو دوی ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام نه چې دا بیان مې کو نو دا ګور عجیب ښکاره دی ما ته زو امر سوی ما ته وی دا ته چې د چانه بیان کې او واقعي آغا دا خبرې رښتیاي نو دا درته ویمه د دغه هسته د مرګ درې ورځې تیرې شوي دي دا ته چې ماته د چانه حدیثونه بیانې که واقع هغه دا خبرې کړي نو د هغه د مرګ درې ورځې تیرې شوي دي فقال له سو امر نو اوی جریر ته سو امر لئن کان الذي تذکر من امر صاحبک کچری وی هغه چې دا تی ذکر کې د امر د خپل ملګری نه ته وې زمونږ پیغمبر دی او هغه دسې ویلی دی او هغه دسې ویلی دی او دا خبرې رښتیايي نو زم د ته یو خبره کوم چې لقد مر علی اجله تیر شوی دی داغه په نیټه باندې داغه په مرګ باندې منزو سلاسن درې ورځې درې ورځې وشوې چې هغه وفات شوی دی او سوال پیدا شو الک عمر ته د رسول الله وفات د کم ځای نه معلوم شو عمر ته ز عمر ته د رسول الله وفات د کم ځای نه معلوم شو ځنې خلک وی دا د تورات عالمونو د تورات علم د تحاصلو دا غ علم نه ده معلومه کړه لیکن دا غي سوال دا دی چې د کتاب نه خدا نه معلومیږي چې د پلانې مرشو پلانې ژوندې دي او دا سه معلومیږي چې درې ورځې شوې دي خکل خبره دا ده چې تر اوسه پورې خو دې مسلمان نو کنه ریاضه نو کان کاهنن دی دغه و جوګي و هغه د جوګ او د په وجه باندې پیریان دوی له خبرې وړي راوړي هغه د وجه نه دته د علم حاصلو دی جوګي و بیا رستو مسلمان شو نو ورته وایي چې دا د کمی هسته د طرف نه چې ته ماته بیان کې چې هغه دسې ویلي دي هغه دسې ویلي دي دقه ستاسو پیغمبر د هغه د وفات درې ورځې تېرې شوي دي کمال دی خیر خو اکثر دا جوګی نیوی خبره کوي خدا پاټکل کوي په ګمان خبره کوي دومره یقیني نی جریر ابن عبد الله د دواړو کسانو ته وی چې زه مړ چې لاړ شو او زم د خپل پیغمبر سره ملاو کوم نو دا زاکلا او دا زا امر د ځان سره روان کړو اوس مدینه منوره ته را روان شو واقبل او دا دوار را روان شو جریر وای معی ازما سره چې زو د رسول الله سره به ملو شو حتی تر دې پورې ځا کن فی بعض الطریق چې و مونږه په بعض لار کې په لاره کې یو ځای و هلته مونږ وو چې ګورو د سورو یو جماعت را روان دی په اوښانو باندې خلک سواره دي او را روان دي اذا رفع لنا راخکاره شو مونږ ته رکبن یو جماعت د سورو من قبل المدینه د طرف د مدینې نه د مدینې د طرف نه د سورو یو جماعتو او هغه را روانو فسألناهم من تپوسو که دا غوینا چې لکه مدینه کې څه حالت دی فقالو هغوی راته ووی حالت داسې دی چې قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی رسول الله او دې دغه چې دا خبره کړې و رښتیا وه رسول الله وفات شوی دی واستخلفه او خلیفه مقرر کړی شوی دی ابو بکر ابو بکر رسول الله دنیا نه رحلت کړی دی او داغه په ځای باندې چې دی نو قوم دغه مقرر کړی دی خلیفه ابو بکر صدیق خ او والناس صالحون او خلق بالکل خوشاله دي خلق د ابو بکر صدیق په خلافت باندې خوشاله دي سب اتفاقی پکې نشته د دوه ملګرو راته وې چې مون خو د رسول الله ملاوي دولت لو هغه د دنیا نه رحلت کړی دی نو اوس مونږ واپس زو خپل وطن ته او بیا به چرته موقع راشي بیا به مدینه ته درشو قال جری نغوی نا فقال نو دی دواړو وی جریر ته وی شمن خو واپس زو خو اخبر صاحبک ته خبر ورک خپل ملګری لده دلته مراد د ملګری نسوک دی ابو بکر صدیق هغه ستاسو خلیفہ ابو بکر صدیق هغه ته خبر ورکا چې د قصې زاکلا او زا عمر زما سره روانو د رسول الله ملاقات لر روانو خو چې خبر شونو واپس لاړل ان قد جئنا چې مونږ راغلی وو ولعلنا سنعود او شاید چې مونږ به واپس بیا راشو ان شاء الله که د الله خوښه وشوه ورجع او د دغه ځای نه واپس لاړل الی الیمن یمن ته جریر وای زه مدینه ته لاړم د ابوبکر صدیق سره ملاو شوم فاخبرت ابا بکر ما خبر ورک ابوبکر صدیق ته به حدیثهم په قصه د دوی چې حضرت دغه دوه کسان میزان سره روان کړو خو شاغوی د رسول الله د وفات نه خبر شو واپس لاړل ها نو قال ابو بکر راته وی چې خدای دې په خیر کنو راوسته باندې وکنه افلا جئت بهم آیاتان راوستل دوی خیر دی کې بیا ابو بکر صدیق هم وفات شو بیا حضرت عمر صاحب خلیفه شو د حضرت عمر صاحب په زمانه د خلافت کې بیا زاکلا نه دی او دا دا بیا رالل فلما کان بعدو هر کله چې شو پس د دینه پس دا بیا زمانه دا دغه ده د عمر فاروق ده چرال الزو کلا زو امر د ابو بکر صدیق سره ملو شو دا دغه عمر صاحب سره معلومه شوه چې زاکلا نه دی دولس زره غلامانو د ده دولس زره غلامان دا د ده فوجو د وطن دغه سردارو عمر ورته وی زاکلا مړه دا دا دوله زره غلامان دی په ما خرڅ کا وی حضرت سلا وی چې دا زره واله ما او د کافرو سره جنگوم جنگ پکوم هغه وتوی خرصم نه زد الله د پاره مې دغه کړل آزاد کړ بس دا په اسلامی فوج کې دا دوله زره دغه ټول آزاد کړ غټ نواب و ها فلما کان بعد کله چې شو پس د دینه زمانه د خلافت و نو دا زا امر نه دی د مانه تاسو کو چې دا حضرت عمر چې خلیفہ شو طریقه د انتخاب څه وه نو ما ورته دقسې وویل چې شورا مقرر شوه او حضرت دغه شورا نه وه ابو بکر صدیق د صحابو په مشوره باندې دی دغه کو مشر کو نو قال لی زو امر ما ته او وی دی زو امر مشوره را را تر کوي یا جریرو وجریرا په دې ځان پویوا ان نبک ان نبک یقینا ستا د پاره دی علی په ما باندې کرامتن یو لوی احسان جریرا ستا په ما ډیر لوی احسان دی چې کافرو ما او دعوت دی را کو زه د مسلمان کړم د دې مسلمان کولو ستا په ما ډیر لوی احسان دی او پاغي کې د تزي او مسله کوم و اني مخبرک او زه خبر در کون کې يم تعالی خبرند یو خبر یو خبر د ته بیانوم انکم معاشر العرب تاسو چې اے جماعت د عربو لن تزالو بخیر همیشه به تاسو په خیر عربو تاسو به په خیر او په اتفاق او خوشاله کله اذا هلک امیر کله چې مړ شي ستاسو امیر بادشاه نو تامرتم تاسو مشوره کوي فی آخر په مقررولو د بل کې چې کمی پر ستاسو دا سیاستی چې کله ستاسو امیر وفات شي نو د بل امیر د منتخب کولو د پاره تامرتم تاسو د یو بل سره مشوره کوي او سړی په مشوره ټاکي نو تاسو به پکې خیری دا کته امرتم و یم سید علی پراکاږي یا د سی وای ته امرتم نو ته امرتم چې امیر مقرر کوي فاذا کان کله چې شي دا انتخاب د امیر بسیف د تورې په زور د مال او د دولت او د تورې په زور یو سړی وي او د خپل زور په وجه باندې هغه ځان امیر مقرر کی نو بیا نو کانو بیا به دا خلفانی کانو ملوکن دی به بیا باچایانی باچایان بس بیا دا ختم شو ګوره خلافت بیل شی دی او باچایی بیل شی ده څنګه یغضبون غضب الملوک دوی به غوسه کیږي په شان د غوسې د باچایانو ويرزون رز الملوک او خوشحالیږي به په شان د خوشحالۍ د بچیانو بچا په څه خوشحالیږي چې څه دغه دی ورته وکړو څه دی وله ورکړو او څه خدمت دی وکړو په دې خوشحالیږي او بچیان په څه ناراضه کیږي چې لږ دغه خلاف خبره وکړه په خلافت کې دا شینی خلافت کې د دین خبره یې چا چې د دین کارو کو بس بادشاہ خلیفہ د نه خوشاله چا چې د دین کار نه کړي بادشاہ دغه خلیفہ ته خوشاله نه باب غزوه سیف البحر دا باب دی د غزا د سیف البحر دا یو بل غزا ده سیف البحر ورته وی سیف البحر هم ورته وی او دارنګ دغه ورته وی غزوه خبت دام پاتم کال د هجرت و رسول الله صلی الله علیه وسلم درې سوه کسان تیار کړو او د هغې مشر ابو عبیده ابن جراح کو چې تاسو به داسې لاړ شئ د مدینې نه داسې زیبا زیبا زیبا او د دریاب غاړې ته به ځان ورسوې هلته سله به ځې قریشو قافله را روانه ده او هغه قافله که رالله هغه ووهې یو داو یو دا دی چې دلته یو قوم دی جوهینه قبیله به یې ورته وي هغه غلو ډاکوانو دا لارې به هغوی شکولې ډاکې ماکې به یې کولې نو لاړ به شی هغه خلک هغوی پوه کې چې ګورې دا غلم سم کې او که سم هم نه کړو جهاد د سره کوو اصل کې ریاض دا مسله ده چې دلته دا فوج سره لېږلو نو د بخاري دا رایه ده چې دی لېږلو د قافلې پسې لیکن بل کتاب کې دی چې دی لېږلی و جوهینه قبیلې پسې استاذ به وي دی دواړو پسې لېږلی و قافلې پسې هم ورشئ او جوهینه قبیله هم پوهې کې چې ګورې سم شی د اغلم دغه کې کابو کې دا کم کال باندې شوی و عام استادان وای دا پاتم کال د هجرت و د رجب میاش و دا بزرګ تاسو ته نه وای ریاضه څنګه دي اتم کال د هجرت او دغه د د بزرګ میاشوه لیکن ځنې علماو په دې باندې اعتراض کړی دی لکه ابن کثیر هم پر اعتراض کړی دی چې په رجب کې په اتم کال د هجرت رسول الله څنګه چې د قریشو په قافله باندې حمله کوله په شپږم کال خو د هغوی سره صلح نه وه شوې په حدیبیه کې نو چې په حدیبیه کې ورسره صلح وشوه نو د صلح نه پس بیا رسول الله د هغوی په قافله دغه څنګه کوله حمله د دې وجې نه هغوی دا وایي چې دا غذا شوې ده دا د صلح حدیبیې نه مخکې شوې ده لیکن عام علما او ته جواب ورکوي چې نه د سنه ده دا پاتم کال د هجرت ته د رجب میاشوا هم په دې کې شوې ده او دا هغه وختو چې قریش سول هریا زما ته کړی و که تاسو خیالي کنه بنو بکر حمله په چا کړی و په خزاعه قبیله او هغه خواران مړ کړل او د هغوی امداد قریشو هم کړی نو قریشو دا معاهده ماته کړې وه چې ماته کړې وه نو رسول الله به د دوی په قافله هم حمله وکړي او دې طرف ته تیارې کو د فتح د مکې دپاره په رمضان کې بیا په دوی باندې په مکه هم فتح شوه نو دا باب دی د غزوه سیف البحر بحر دریاب ته وی سیب جانب ته وی طرف دا باب دی د غزا دغه طرف د دریاب د دریاب دا جانب نه دا طرف سو کو ته ساحل وی دا وهم او دا مجاهدین یتلقون دی مخله ورتللو عیرن قافلې ته لقریش چې هغه د قریشو د قریشو قافله را روانه وه د شام نه رسول الله دا درې سوه کسان ورلیږلي وو و امیرهم او امیر د دوی چې دی ابو عبیده ابن اغا او عبیده ابو عبیده ابن جراح عشره مبشره کې دا د دوی امیرو حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه قال جابر بن عبد الله وي انه قال جابر وي بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ پیغمبر علیه السلام بعثن اسلامی فوج قبل الساحل په طرف دغه دریاب ساحل د دریاب غاړې ته وي و امر علیهم او امیر مقرر کپاوی باندې ابا عبید ابن الجراح حضرت ابو عبید ابن جراح دا په امیر مقرر کو وهم ثلاث مئه او دا درې سوه کسانو جابر وی فخرجنا مونږ ووتلو فکنا ببعض الطريق نو مونږ په بعض لار کې داسې لږ مزله مو کو چا سره چې خرچې وي چا یو شی راغشتو چا بل شی راغشتو اخلاص شو هغه خرچه چې واغه خلاص شو نو فنی یزاد په خلاصې دو شو زمون خرچه په خلاصې دو شو زمون خرچه فامر عبید نو ام فامر ابو عبیده نو امر وک ابو عبیده چې دا خود سر سړی سره ګوډي ګوډي کې کجوري دي او هر سړی په خپل خوري نو دا خو بخلاص شي نو اډر یو که چې چا سره کجوري راوړی اډر وشو کانټول مقرري چې راوړلې دوه ګوډي ته ډک کړ دوه چې دوه ګوډي ته ډک کړل حضرت او ابو عبیده په خپل اندازه به یو یو کس لاغه نه دغه ورکولې کجوري بیا دا کجوري نورې په کمیدو شوې نو بیا کنټرول دا ولګاو چې لکه د فوجي به په ورځ کې یو کجوري یو کجوره خو دا اډو کې ځان سره جمع کوي بیا به د ورځې یو کجوره وه هم خلاص شو چې خلاص شو نو بیا وایي موږ به دا اډوکې چې را سره و دا به هم راواچول خولې کې به هم دغه کول دا دا زمون حالتو چې دا حالتو دې کې یو صحابي دی ریاض دا دا به بیا وایو ښه دا به بیا د سر نه وایو